ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه آیا تاسو کله په غړې دلو سترګو لیدلی دي چې هغه موجودات څه دي چې تاسو له خدای پرته هغه بولئ لږ شان ما ته راوښي چې په ځمکه کې هغوی څه پیدا کړي دي یا د آسمانونو په هستونه او تدبیر کې د هغو څه برخه ده دوی ته ووایه زه خو کوم بې سابقې پیغمبر نه یم زه نه پوهېږم چې سبا له تاسو سره څه کېدونکي دي او له ما سره څه کېدونکي دي زه خو یوازې دغې وحیې پیروي کوم چې ما ته رالېږلی کېږي او زه یو څرګند ښکاره متوجه کوونکي څخه پرته بل څه نه یم ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه آیا تاسو کله په دې کې فکر کړی دی چې که دغه کلام د الله پاک لخوا وي او تاسو ترې انکار وکړ نو ستاسو عاقبت به څه وي او د همدې په څیر یو کلام باندې خو د بنی اسرائیلو یو شاهد شاهدی هم ویلې ده کومو خلکو چې له منلو نه انکار کړی دی هغوی د مؤمنانو په باب وایي چې کتا منل کوم ښه کار وایي نو دغه خلک په دې معامله کې د موږ نه نشول مخې کېدای څنګه چې دوی له هغه نه هدایت ونه مونده له دې کبله اوس به دوی ارومرو وایي چې دا خو زاړه درواغ دي او دا کتاب په عربي ژبه کې دغه تصدیق کوونکی راغلی دی تر څو چې ظالمانو ته اخبار ورکړي او د ښې کړنلارې غوره کوونکو ته زیری ورکړي